باب قصت وفد طیین و حدیث عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه استاد صاحب سرنامک دی دا باب دی د قصې د واقعې د وفد د توي قبيله په دې عربو کې مشهور قبيله د توي هغه یو وفد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی و هغه بیان کوي په نهم کال د هجرت او بل و حدیث عدی ابن حاتم او دویم هغه حدیث او واقعا د حضرت عدی ابن حاتم دام د دا توی قبیله دی خدا پکې ډیر مشهور نو د ځان له ذکر کو تاسو په خوا به اوریدلو کنه واړه چې وی وی بم حاتم توي مشهور سخی تیر شوی دی حاتم نامه ده او توي د قبیله ده نو خلک وته حاتم توي وي حاتم چې د توي قبیله دی دی په زمانه د جاهلیت کې مړ شوی او بیا د زوی دی عادي دا عیسوی و دی عیسوی و بیا د هغې نه پس بیا دی دغه شو مسلمان شو نو دا باب دی د قصې د وفد د توی چې کله مسلمانانو په دوی باندې حمله وکړه په توی قبیله نو دا حضرت عدی نه دی دا له مسلمان نو دی لاړو تختې روم ته چې روم ته وتښتېد مخکې د شام او دا لاکم ټول د روم دې ته به روم وي لکه د عیسیو په دې جنگ کې د د خور ونیول شو خور چې مدینه منورې ته راوستې شو نو هغه وی رسول پاک ته چې حضرت زه خو د عادي زه خو د حاتم توي لورې ما د عادي خور وه وای خا ته دا غه دا غه نو پیغمبر علی السلام بی اندازې اکرام وکړو او بیا وی لک صبر وکړه چې څوک تاسو وطن ته زی زو دی وسره ولېګم بیا رسول الله ول سورلیم ورکړه جامیم وته ورکړي خرچیم وته ورکړه ارسه ورکړه نو دا بیا لاړه خپل وطن ته او بیا د هغې نه لاړه شام ته او خپل رور ته جولی نیسي چې وروره راشه د دنیا عزتونه په دې سړي کې دي راشه ایمان پرې راوړه نو بیا د حاتم د عدي ابن حاتم راغی او دیم بیا مسلمان شو خ وایه حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عبد الملك عن ابن قريش عن ابي بن حاتم قال حضرت ابي ابن حاتم وی چې حضرت عمر صاحب ته زمونږ د قوم وفد راغې زم پکې وم او چې عجیبه کار دی وفد راغې زم پکې عمر صاحب ار یو ته په خپل نامه اخلي پلانیا څنګه پلانیه څنګه هغه مونږه د قوم چې کم وفد دی بیل بیل ته نامه اخلي ټولو نامې واغشتې زما نامې نه اغشته زه سخت خپه شوم چې زه خو هم په دا قوم کې چې دی نو مشهور سړی یم او د مشهور سړی زوی یم د نورو نامې اخلي هغوی سره خبره کوي او زما نامه نه علي نو زه رالم عمر صاحب ته شکایت مې ورته وکړه ګیله مې ورته وکړه زه خو د هغه مشهور سخي د غیمه زوی یم اما تعرفني آیا ته ما نه پیژنې فقلت ما ورته ووې اما تعرفني آیا ته ما نه پیژنې یا امیر المؤمنین ای امیر المؤمنین قال نو هغه راته وایي بلا ولې دی نه پیژنم ولې د نه پیژنم څه زمانه داسې وه چې رسول الله وفات شو د د قوم چې دی اکثر مرتد شو توی قبیله خدا پکې مرتد نشو هغوی د ایمان نه لاړل واوړېدل د زکات نه انکار وکړو د انکار ونکړو نو دی ورته وایي زه تا پیژنم عدی ته هغه سړی چې ستا قوم کافر شو ته ما سه مسلمان برقرار وي اسلام ته تا اسلام راوړو اس کفرو پاغه وخت کې چې دوی کفر وکړ ستا قوم توی قبیله کفر وکړ مرتد شو او تا مقص اسلام راوړو برقرار وي په اسلام و اقبلت او تر مخ کې شوې د الله دین ته از ادبرو په هغه وخت کې چې دوی شا کړه د الله دین ته لاړل د زکات نه انکار وکړو مرتد شو دنیا د خیال دی و وفیتا او تا پوروالی وک په خپل واده تا کلمه ویله په دې دی وفا وکړه اذ غدرو په هغه وخت کې چې ستا قوم دوکه وکړه هغه لاړل له مسلمانانو نه بیل شو وعرفت او تا او پیجن د حقیقت د دین اس انکرو په هغه وخت کې چې دیو نه پیجن دوی د الله د دین قدر نه پیجن دا او تا د الله د دین قدر او پیجن وای خا زما دومره عزت ستا په زړه کې دی زه چې نامه مې نه علي مال په نامه څه کوم زما زه خو خپام چې ته زما نامه نه علي فقال عدي نو عدي صاحب حضرت عمر ته وای فلا ابالي زه پروا نه کوم چې ته زما نامه نه علي ازان په دغه وخت کې چې ستا په زړه کې زما دومره قدر پروت دی نو دا صفتونه پکې ما کې دي نو که زما نامه وانه غشي شي پروا نه کوم بابو حجت الوداع د دویم کال د هجرت نه حضرت امام بخاری رحمه الله د رسول الله زندگی شروع کړي د په دویم کال له هجرت کې بدر واقع او شو د جهادونه دي اوهد او شو احد پسې حنین شو بیا و پسې چې دینو مطلب دا دی چې د صلح حدیبیه وشو خیبر وشو عمره قضا وشو فتح د مکه وشو حنین وشو طائف وشو او تاس دا وشو و پسې سریه وی هغه وړې وړې دستې هغه وشوې بیا چې دی په نهم کال له هجرت دا وفدونه راتلل دا بیان شو په نهم کال له هجرت حضرت ابوبکر صدیق د حج امیر و دی لاړ هغه بیان شو اوس لسم کال له هجرت دی د لسم په صرف لږ غوندې استاد کې دا کار دی چې دی د ترتیب خیال نه ساتي په کار دا و چې د تبوک واقع لږ مخکې بیان کړی وي ځکه د تبوک واقع په نهم کال شوې ده دی تبوک رستو بیانوي او حجت الوداع مخکې بیانوي نو شروع کوي په دې باندې بابو حجت الوداع دا باب دی د حجت الوداع په لسم کال د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم حج کړی دی هغه ته وایي حجت الوداع که د وو زور وایې وداع او که د واو زیر وایې وداع دواړه صحیح دي رسخت اول دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حج کړو او بس دی حج کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت نه رسخت اغشتي او چې زه زه د نتلون کېم او الله ستاسو محافظ شه نو دې ته حجت الوداع وي حجت الاسلام هم وته وي ځکه چې فرضي حج چې رسول الله کړی دی دا یې کړی دی د هجرت نه مخکې هغه حجونه کړي دي خو فرضینو حجت الاسلام حجت البلاغ دا هغه حجو چې رسول الله په دې کې ډېرې لوی لوی خطبې ویلې وي او د الله دین هغې ته رسولی و کیسه داسې شوې وه چې لسم کال د هجرت دی د ذوالقعدې میاشت شروع شوه د واړه اختر میاشتې ته شوال وی ورپسې دا بله میاشت ده نو دې ته دغه وی ذوالقعده د ذوالقعدې میاشت شروع شوه اعلانونه وشو رسول الله اعلان وکړو قبایلو ته چې ځانونه تیار کې او سخت کال بخیر سره دغه لزو حج ته د عام قبایلو ته عام دعوت وشو مدینه منوره ته تقریبا سلویخ زره خلق رالل مدینه ته صرف رسول الله اوس پنځشتم د ذوالقعده دی پنځشتم تاریخ دی د ذوالقعده د هفته ورځ ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې د ماسپخین منځو کو او بیا روان شو چې را روان شو نو چې میقات ته راورسېدل نو د مازیګر مونځ میقات کې وکړو هغه نه د صلح حلیفه میقات دلته د مازیګر مونځ وکړو بیا شپم دلته وکړه شپه شپیم دلته وکړه سبا له ورځې ماسپخین موس په میقات کې وکړو او دا قبایل دی را روانو را روانو سلویق زره ماوی د مدینې نه را روان شو سو پس میقات کې رالل په لاره کې خلک چې دی په استقبال کې ولاړو په لاره کې قبایل ملو شو څه تقریبا یو لک سلیری زره چې رسول الله به دغه ته راغی کنه حج کو نو دا ایسه یو لک سلیری زره خو شا کسان د سره دا میاش دا دا د یو کم دیر شو نو ما وی 15م تاریخ هفته وا نو یو کم دیر شمه د غرازی چهارشنبه چهارشنبه بودو نو بیا د زیارت پر ورځ باندې د زیارت د ذوالحجې میا شروع شوه ګوره په پنځشتم را روان شوی دی د ماسپخین مونځ په مدینه کې وکړو نو راته میقات ته چې میقات ته راغی نو شپه هم دلته وکړه شپږشتم تاریخ هم دلته تیر که د ماسپخینه پورې نو بیا را روان شو نو ما وی بیا یو کم دیرشم د دې د میاشن د یو کم دیر شو و د چهارشنبه پر ورځ باندې میاش پوره شو نو د څه وایي چې هفته چې دا روزم په حساب کې اتوار ګل نه او دغه چهارشنبه پنځه ورځې دا شوې او بیا د زیارت پر ورځ باندې دغه شروع شوه د ذوالحجې میاشت نو زیارت جمعه خالی او سلورم تاریخ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه ته راغی د اتوار ورځ وه سلورم تاریخو د ذل حجې دا سو چې دا غونډې ورځې پکې حساب کې دا لګیم پکې پوره حساب کې نو څه تقریبا په نه ورځو کې دا سفر شوی دی په نه ورځو کې نو چې د اتوار ورځ دغه شوه څه ورته وایي د څلورم تاریخ شو نو بیا پیر پنځم شو نه شپږم جو دغه دی دا بود اومه د زیارت پرز باندې چې هغه اتم تاریخ دی اجیان صاحبان دغه ته وتل مینا ته تاسو چې دغه دی په اتم تاریخ باندې خلک ځي کنه مینا ته نو په اتم تاریخ باندې د زیارت ورځ وه رسول الله صلی الله علیه وسلم مینا ته لاړ چې مینا ته لاړ ماسپښین مازیګر ماښام ماسوتن او د سحر مونځ په مینا کې وکړ چې وې کو اوس نن د جمعې ورځ ده عرفه ورځ ده د جمعې ورځ د تاسو وایي حج اکبر دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ځنه روان شو د تبدارش د مخکنه کسان لیګلو د جمعات نه دی نمیره په دې نمیره کې هلته خوړ دی دی خوړ کې رسول الله اسلام ته خیمه وهلې وه چې لاړه پنوسم په دې خیمه کې و چې کله زوال شو بیا هلته خطبه وویله بیا د ماسپخین او د مازدیګر مونځ یو ځای وکړو بیا لاړو جبل رحمت ته او جبل رحمت سره په اوښه باندې ولاړو ولاړو ولاړو او ډېر ښایسته بیانونه یې وکړو چې نور پریوته را روان شو تاسو مخکې ویلو د ځان پسې حضرت اسامه سور کړو اسامه را اسامه وای چې حضرت د ماخام مانزه وخت دی وای نه د ماخام مونږ وړاندې دی اجان سیبان چې د عرفات ناراضي د ماخام مونږ بل د ماخام نه کوي چاته څوک چې تللی دی هغوی ته پته لګي څوک چې نه دی تللی هغوی ته د مثلا ناشنا ښکاري د ماښام مونځ به اجان صاحبان ماښام کې نه کوي نو بیا راته راته راته چې دغه ته راغې مزدلفې ته نو د ماښام او د ماسوتن مونځ یې وکړ نو بیا یې ارام وکړو د هغې نه پس سهار چې دی نو بیا وختي جمع یې وکړه او چې جمع یې وکړه بیا په مزدلفه کې وقوف وکړو چې دا ښه رڼا شوه نور راختو ته نږدې شو را ختلی نو د اقه ځای نه بیا را روان شو د عرفات نه چې راته ریاضه ځان پسې څوک کینولي اسامه و چې بیا د مزدلفې نه راته اوس شیطانانو له مینا ته نو ځان پسې حضرت فضل چې د د تر زوی او د حضرت علی دغه ورور او د ځان پسې کینو نورال رال دا مخکې دا دغه اوس خو د علاقه کوله او کړی ده مونږ چې اول تلیوم داسې و دا مینا چې دا کولاو ده خو چې دا شیطانان راشي کنه نو دا بیا داسې تنګ ځای تنګ نو لاړو اوله جمره هم پرېښوه دویم هم پرېښوه هغه اخري چې کوم جمع راقبه د هغې وویشته واپس بیا راغی چې واپس راغی دا کوم ځای کې چې جومات دی مسجد خیب دلته د رسول الله خیمه وه قربانۍ ولاړې وې درې شپېته اوښانې په خپل لاس باندې دغه کړل نهر کړل ویوال او بیا یې چې دی اوه دېرش اوه دېرش چې سل وي او درې شپېته ته لرې کې نو اوه دېرش پاتې شو دا اوه دېرش بیا علي صاحب ته حواله کړه نو هغه حلال کړه پیغمبر علیه السلام حجت الوداع کې سل قربانې دغه کړي دي او خان کړي دي خو سل یو خان کړي دي خو کدی ته وګوري چې ار اوخ کې سوی سی وي نو بیا دغه راځي وسه ورځي دا یې حلال کړو بیا یې چې دی ووی چې د ار یو نه لګه لګه غوښه را دغه کې راواخلې هغه بیا پخه شوه هغه بیا وخوړله او بیا لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم طواف زیارت وکړو او د طواف زیارت نه پس اوس دا مسله ده چې د ماسپخین مونځ په حرم کې کړی دی او بیا واپس را رسول دا یو اختلافي مسله ده بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نن د اختر پیل ورځ د لسم تاریخ دی نو یولسم تاریخ هم تیر کو دولسم تاریخ هم تیر کو زمونږ اجیان صاحبان اکثر دولسم باندې چې شیطانان ولي راځي هغوی بیا دیارلسم تاریخ هم تیر کو هغه څلورمې ورځې ته میسار شو د ماسپښین نه پسې جمره وویشته او بیا را روان شو سره د خپلو ملګرو محسب نه دی دا دیره چې ده د دیرې ته مخامخ دا علاقه محسب د دې ځای کې بیا ایثار شو د ماسپخین مونځ په دیارلسم تاریخ باندې یعنی د اختر څلورمه ورځ چې وه دلته ماسپخین مازیګر ماښام ماسوتن مونځ وکړو د شپې بیا رسول الله راغی دغه ته حرم ته او طواف ودا یو کاغه واجب طواف نی او بس بیا چې دین او دا اوسه د سوار لسمه دغه تاریخ شپه شروع شوه دا نو په سوار لسم تاریخ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه را روان شو نو سګوره په سلورم تاریخ تللی دی او په سلورم روته په سوار لسم نو ټول د حج ایام دغه لس ورځې را لې کنه دی لس ورځې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حج وکړو دی ته څه وایي حجت الوداع د وو زور کې یا حجت الوداع دا دغه دی حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حضرت عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مونږ اوتو سره د رسول الله فی حجت الوداع په حجت الوداع کې فاهللنا بعمره رسول الله ځان سره په دې حج کې ټولې بیبیانې بوتلې وي ښه او هغه مخکې ورځو کې تاسو ویلي حضرت فاطمه چې د حضرت علي صاحب کور والا و د هم ځان سره بوتلي و فاهللنا بعمره نو مونږه احرام وکړو د عمرې ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم د میقات نه خکل خبره دا ده چې احرام د حج کړی دی چې بیا روان دی تللی دی نو د الله په حکم باندې بیا په احرام د حج باندې احرام د عمرې مو دغه کړی دی نو بیا قارن او قارن چې قارن اوس خلکو بسوي د حج په موسم کې عمره سخته ګناه ده نو د دې مسلې د واضح کولو لپاره الله خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې صحابه ته وایي چې د چا احرام د حجي خو چې ځان سره قربانې نه راوستي هغه د احرام د حج راوالي او په احرام د دغه دی بدل کی د عمره او کارونه د عمره دی او کی او ځانونه لري دغه کی حلال کی ها چا چې ځان سره قربانې راوستي نو هغه چې کارونه د عمریو کې هغه ځان نشي حلالولی رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره قرباني راوستي وه حضرت علی ځان سره قرباني راوستي وه دوی ځانونه حلال نکړو نورو حلال کړو فاهل ثم قال رسول بیا پیغمبر علی السلام یو زګور دلته احرام د حج دا بدلیږي په احرام د عمره خو دا د دغه کال خصوصیت و خان نن سبا نشي کولی اوس حکم دا نه دی چې ته احرام د حج وکې او بیا هغه بدلی په احرام د عمره من کان معه هدیون چا سره چې وي قرباني فلیهلل بالحج هغه د احرام وکړي د حج مع العمرة سره د عمره اصلي احرام د حج خو دوی د مخکې نه خو مطلب دا دی چې په دې احرام د حج د بر ثابت قدم وسی او چې بیا کارونه د عمرې وکي نو ثم لا يحل او بیا به دې ځان نه حلالي حتی تر دې پورې يحل منهما چې دې حلال شي د دې دواړو احرامونو نه جميعا په یو ځای چې کله د حج د احرام نه دی فارغیږي نو الته به د عمرې نم فارغ شي نو د حج د احرام نه خلک کله فارغیږي د اختر په اوله ورځ چې خیر سره قیران دی وي یا تمتو وي نو هغې کې خو تاسو ویلي اول به جمره ولې بیا به قرباني وکړې بیا به سر دغه کې وخورې او کنه حج افرادی نو په حج افراد کې خو چې دی قربانی نه وي نو به جمره به ولي او جمرې پسې به خیر سره بیا سر کال کې او د سر د کلولو پسې به قربانی خوشته بیا به راشي او دغه به وکړي طواف زیارت حتی یحل منهما تر دې پورې چې دی حلال شي د دې دواړو نه د اختر پر ورځ جمیعا په یو ځای فقدمت معه عائشه وی زرالم د رسول الله سره مکه مکه ته خو چې د مکه ته را نږدې شو دغلته شپه وه دلته د حضرت عشی بی بی د خزو بیماری رااله چې د خزو بیماری رااله وانا حائز او زه زما حیز بیماری و او مسله دا ده چې خزه په حالت د حیز کې تمام کارونه د حج او د عمرې کولی شي صرف الا الطواف دغه نشي کولی ښه طواف نشي کولی ځکه طواف په جماعت کې دی او جماعت ته هیزه ښځه نه ځي دا مسله یادوي چې تاسو سره زنانه یا مسله ده نه څوک تپوسو کی او د دې حیز بیماری کاغه د مدینې نه اکثر چې راځي دا مسلې پیښیږي نو چې میقات ته راشي ګوره احرام به کوي ښه په حالت د حیض کې ښځه دغه کولی شي که تاسو وایئ او چې هلته خو مونځ نشي کولی نو مونځ خو له ضرور نه دی مونځ خو سنت دی او چې اوس نشي کولی نه دی شي کولی نو احرام به وکړي او بیا به راشي مکې مکرمې ته تواب به نه کوي د په انتظار به چې کله هغه پاک شي بیا به خیر سره دغه وکي طواف وکي او طواف پسې بیا صفا مروه وکي که یو ښځه داسې وه چې هغې حج احرام کړی دی طواف قدوم یې وکړو صفا مروه یې وکړه او چې لاړه په مینا کې په بیماري راغله روره دا ټول کارونه د حج کولی شي عرفات هم کولی شي مزدلفه هم کولی شي جمرې هم ویشتی شي هر کار کولی شي مګر یو دغه نشي کولی پخوا به یو مسله وه خو ساله که بدله شوې ده وی صفا مروه هم کولی شي خو اوس لانجه دا ده چې صفا مروه په جومات کې رالل په خوا چې دی صفا او مروه دا د جماعت نه بارو دلته جماعتو منس کې کورونه وو دې کورونو په کوسو کې به چې تیر شو وړاندې به لاړې نو بیا به دغه صفا مروه به صفا مروه په حالت د حیث کې کېده خو سره هغه کې راغله جماعت کې راغله خ ولم اتوب بالبيت ما طواف نکد بیت الله ولا بین الصفا والمروه او نمی سعی وکړه په منځ د صفا او د مروه کې دلته طالبان سوال کوي چې حضرت عشی بی بی خو طواف زکه او نکه چې طواف په جمعات کې دی نو صفا مروه ولې ونکړه صفا او مروه خو د جمعات نه بار دی او تاسو اوس مسله وکړه چې حیزه په حالت د حیز کې هر کار کولی شي یو تواب نشي کولی نو دا صفا مروه ولې ونکړه وی دا غي وجه دا ده چې صفا مروه تابع د طواف دي صفا مروه بالی کې چې پیله وته دغه وکي طواف وکي او چې چا طواف نی کړي هغه صفا مروه هغه نشي کولی نو دی بیبي خو صفا مروه نه وکړ دغه طواف نه وکړي نو ځکه صفا مروه هغه ونه کړه خ فشکوت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم ما شکایت وکړ رسول الله ته چې حضرت خلکو عمره وکړي او زما دا بیماری دا او ما نه عمره پاتې شوه اوس د دې چې کله خلک مینا ته روانېدل دقه وخت کې د دې بیماری ودرېده رسول الله ورته وی احرام د عمرې لر کپرې ده او احرام د حج وکړه خا نو فقال رسول الله وی انقذي اوس پړته راسکی ویخته د سرستا دا د سر کم سه دا د مسپړه وامتشتی او په سر کې ګومنځو وه دا دغه دی طریقه ده د احرام د ختمولو دا د عمره احرام پرې ده او د نوي احرام د پاره ځان تیار کړه واهلی بالحج او احرام وکړه د حج ودع العمره او پرې د عمره عمره پاتې شو ففعلت نو ما دا کار وکړو تاسو چې حج ته لاړ شئ نو ستاسو خو تمتو وي که نه نو احرام د حج هلته کله کوی د مکې نه کوی که نه په اتم تاریخ باندې د مکې نه تاسو احرامونه وکړئ نو بیا لاړ شئ دغه ته مینا ته فلما قضینا الحج کله چې مونږ پوره که حج حج فانا فارغ شو بیا مونږ رالو دغه ته محسب ته د مینانم رسول الله راغی نو ما پیغمبر علی السلام ته وی چې حضرت خلق به د ځان سره دوا اعمال وړي یو به عمره وړي او یو به حج وړي او زه به د ځان سره یوازې حج وړم نو ما زما رور عبدالرحمن ته وی چې عبدالرحمن دا خور دې دغه ته بوزه مسجد عائشه چې وته وی تنعیم ته او دا غزنه په دغه وکا هغه پاتې عمره نه ده اپی وکا نو ارسلنی رسول الله اسلام اولی گمال رسول الله ما عبد الرحمن ابن ابي بکر نه صدیق سره د خپل رور عبد الرحمن ابن ابي بکر کم ځای ته ولېږلم اله تنعیم تنعیم ته ځکه دا مسله ده چې د مکې سړی چې احرام د عمرې کوي نو زمین حل ته به وځي ښه زمین حل ته به وځي د هغه ځای نه مکې نو ځکه تنعیم ته تنعیم د زمین حل دی د هغه ځای نه دغه وکړه فاتمرتو هغه تیر وخت کې سملګری تلیو نو د نرو بچو د مینا نه دغه کړی ده احرام د عمرې په چکر تلي نو هغه ځینې احرامونه کړي وو هلکه د مینا نه احرام کول صحیح نه دي نه د مینا نه صحیح دي نه د مزدلفې نه صحیح دي ځکه مینا مزدلفه دا په حرم کې راځي که عرفات ته لاړ شي نو که د عرفات نه بیا احرام د دغه کې نو صحیح ده ځکه عرفات د زمینې هل کې راځي ها ثم څنګه دی فات فقال نو رسول الله وی خپانه شیخا دا عمره چې دا اوست وکړه دا په ځای د هغه عمرې شو چې کومه د نه پاتې وه ته خو خپه وي چې ما نه عمره پاتې شوې ده فقال نو رسول الله وی هذه دا عمره چې تا کم د تنعیم نه وکړه نو مکان عمره ته کې دا شو په ځای دا غستا د عمره کم عمره چې پرې دی خو قال داوي فطواف الذين اهلوا بالعمره نو ما وی عام خلکو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې احرام د حج راواله په احرام د عمره بدل کې کارونه د عمره وکي ځانونه حلال کې فطاف الذين اهلوا بالعمره نو طواف هغه خلکو چې هغه احرام د عمره کړو دوی طواف وکبل بیت د بیت الله وبین صفا والمروه او پمن د صفا او د مروه کې او بد دقه کارونه د عمریم دي نو بس نور خو پاتې شو نه بس خالي سر به وخورئ او ثم حلو او بیا دوی ځان حلال کو نو بیا پاتم تاریخ باندې پاتم تاریخ چې تاسو زه خیر سره نو دلته چې ته په مکه کې په مکه کې نو تا باندې دلته طواف نشته چې ته اوس طواف وکړې او بیا مینا ته وځې انکه یو سړی مستحب دغه کوي چې نه زه کوم ودی کی خو طواف په ده نشته دی نو دی به لاړ شي مینا ته او مینا نه به بیا عرفات ته لاړ شي او د عرفات نه به بیا مزدلفې ته او بیا به جمره ولي د اختر په ورځ باندې په پیل ورځ کني په دویم ورځ کني په دریم ورځ به بیا راشي او طواف زیارت به وکړي دا یو طواف به وکړي او ثم طوافو او بیا دی اجیانو سیبانو طواف وکړو طوافا آخر بل طواف چې هغې ته طواف زیارت وي هغه فرضي طواف بعد ان رجعو دې ته قران وایي کم سړی چې قران کړي د حج او د عمره احرام کړي او د مکې ته لاړ شي سو طواف وکړي دوا اول براشي یو طواف پو کې او صفا مروه بو کې الکه دا د کارونه د عمره شو خو چې ته د بار نه راځې کنه د بار نه نو بیا دلته د حج د پاره تعالی طواف قدوم د سنت دی نو بیا به راشي او طواف قدوم به وکړي اول به د عمرې طواف وکړي بیا به صفا وکړي بیا به راشي دویم طواف به وکړي طواف قدوم دا سنت نغه دی امام شافعي رحمه الله وایي چې نه بس دغه یو طواف نه دی دا هم د عمرې شو هم د دغه شو د حج شوی ولې هغه د حدیث کې راغلی فانما طافو طوافا واحدا دوی طواف یو کو مونږ وته وایو حضرت کم طواف یو کو دا د اختر پر ورځ باندې اسنه ځنې خلک داسې وایي دالته پیخیږي چې کم سړی قیران کړي نو د اختر پر ورځ باندې دوی وایي الکه دوه طوافونه وکړي یو د د عمره شو او بل د دغه شو د حج شو الکه عمره له سره تواب کې عمره له خطا مخ کې کړي د عمره نه خطا فارغي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خلکو ته وی چې د چا قرانو یا لکه د اختر پر ورځ دوه طوافونه مکه به دغه یو طواف دی او د حج د پاره وکي حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء عن ابن عباس عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو مسلک دی چې هغه د تمام صحابهونو خلاف دی او د تمام تابعین او د سلور واړو امامانو ما وی د یو صحابیم دا مسلک نه دی خلک اریان دي چې دا مسله به د سله کوله د عبد الله ابن عباس صاحب دا مذهب مسلک دی چې کم سړی احرام د عمرې وکي دا اوس د د مسلک خو دا ډېر کمزوری دی صحیح نه دی او دی لاړ شي طواف وکي بس د طواف نه پس د لسر خریل جایز دي که صفا او مروه کړی وی او کني کړی دا د دغه مسلک دی پوی نشوي نور سلور واړه امامان تمام صحابه تمام تابعین هغه وی نه چې مو عمره والا صفا مروه استواب بمو کی تواب نفس بیا صفا مروه کی دا غي نفس بزان حلالي خو د ده مسلک دا دی چې عمرې والا چې صرف طواف وکړي بس دا اصلي کارو بس دا صفا مروه پکې بیا تابع دي بد دې ځان حلالولی شي که صفا مروه یې کړي او که نه کړي دقسې مسله دی په حج افراد کې کوي حج افراد چې کم سړی یوازې احرام د حج کړي نو دی چې مکې ته لاړ شي نو ګورې دله کارونه د عمرې نشته ځکه د خو احرام د عمرې دی نه نو دی به لاړ شي طواف قدوم به وکړي هغه سنت طواف د حج نه دی ابه وکړي عبدالله ابن عباس وایي چې طواف قدوم د وکړو حج افراد صورت کې فقط حل وځي دغه شو کدی اوس دلته ځان حلالي او مینا ته زی حلال عرفات ته زی حلال یجوزو دا جایز دي دا د دې یو مسلک دی تمام صحابه دا نه دی او نه دا قابل عمل دی نه روره په حج کې به چې تواب دیو که ځان نشي حلالولی چې مینا ته لاړ شي ځان نشي حلالولی چې عرفات ته لاړ ځان نشي حلالولی چې مزدلفه ته رالی ځان نشي حلالولی اول به جمره ولي چې حج افرادي قرباني خوشتنه نو بیا به سر کال کې سر اوس به سر دغه پسې بعد د جمرې پسې به دغه کال کې او که مثلا تمتو دی وه نو په تمتو کې به بیا جمره مولی قرباني به مو کې بیا به دغه وکې سر به کال کې خو خیر دا د ده مسلک ونه ریاض دا به بیا ووایو ښه خبره لږه اوږده ده